ته خو هر چا ته د خپل اندازې مطابق ورکوي هر چا ته د خپل اندازې مطابق ورکوي آکس کی تواں گرت نمی گرداند او مصلحت تو از تو بہتر داند کوم ذات چې تا مالدار نه ګرځوي آ مصلحت ته تا لتانا ښه پېژني. ايښ ته فايده په دې کې ښکاري چې ده سره د مال و دولت نه وي. الرحمن الرحیم حکایت اعرابیه را دیدم در حلقه جوهریان بصره که حکایت می کرد یو دهاتی عرب لرا ولیدما در حلقه جوهریان په حلقه د بصرې چې کوم جوهر فروشان و نو هغې کې دا خبره کوله که حکایت می کرد خبره نقل کوله د عربی که وقتی در بیابان راه گم کرده بودم چو یو وخت ما په بیابان کې لار ورکه کړې وه صحرا کې لار نه غلطه شوه و ازاد معینه چیزی به من نمانده ال هغه توشی معینه نه څه شی ما سره نه و پاتې شوي چا کومه توشه مې سره اخیستې وه خوراک شیونه هغې کې ما سره څه پاتې نه و هغه خو ما درته ختم کړه اوبه خوراک شیونه و اخیر وږی تږی په صحرا کې پاتې شو ته په هلاکت باندې ما کېښود. ما وویل چې بس خو اوس مرګ ده ته تر روان شې. که ناګاه کیسهی یافتم پر از مروارید چینی آمده ما اچانک ما یوه میانی مینده کړله پر از مروارید چې ډکه وه د جواهرو نه میانی مخکې به د ملا پورې خلکو تړله داسې زرو اشرفي دینارونه دراهم دا به د کاغذ نوټونه نه نو دا به ما دا خیال وکړ چې نینو ولا بوجکۍ چانه چیرې مسافرینو نه پرېوتې ده چا بند کړی خو ته خو به مړېږي نو ته به په دې یک کروړ ملغرو ستا ته یو منګی په کار د دې اوس بریان دي چې هغه کې وغورځي، یوه ملغلر جوړه شي قیمتي، ډېر څاڅکي په کې وغورځي، بیا ډېرې ملغلرې جوړې شي، دې ته صدف وايي او دا هسې عوامو کې مشهوره دا ده او څه ناڅه تجربه هم ده چې سړی تږی وي یا وږی وي نو که نور هېڅ شی نه وي هسې یو کلک شی خولې کې که نه نو دې سره معده څه ناڅه چی روانه وي نو اوس چې یو سړی په لکو دک بیابان کې په ریګې روان کې ایسار شوی ده تږی ده نو ده خولې کې که ملغلر نیولي او که مقصد صدف یې نیولی یوه په یوه ده چې ده یوه په یوه ده او دا حدیث نه هم ثابته ده چا کوم غزوة العنبر ورته وایي صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین چا تلي نو بیا د هغه کمو صحابه کرامو ته به چې هغو کیسې کولې چې یوه یوه کجور به مو خوړله یوه یوه او جنګ به یې کاوه ټوله ورځ اوس یوه کجور وخوره که چا چاپېړه درکوله بیا به پروت بر کمربند دې و چه زر چه قذف نو زه په کمربند کې که زر تړلي او که د کاڼو او د کودرو ټوکړي وي نو یوه په یوه ده چې یو سړی بې توشې دا په بیابان کې پاتې ده نو که د زرو کمربند کې زر وي او که هغه کاڼو ټوکړي ده ته چې دا یوه په یوه ده دا زر اوس ده ته پیدا نه امیدونو کې په خپل آرزوګانو کې نهر تلاطم رکبتی یو نهر وای چې د ما دغه ګوټنو تر رسېدلی زنګنو ته داسې نهر وای چې داسې چپې کولی تر دغه جي پکې ډوب وای و ازل املا قربتی او زه به ګرځېدلی وای املا قربتی چې ما ورنه د خپل مشک دا چې کولی ډکولی د خپل مشک مې ورنه ډکولی حکایت همچنا درویشی در قاعی بسیط گم شده و قوت و قوتش نمانده همدارنګه یو درویش و در قاعی بسیط گم شده په فراخی دی زمکی کی ورک شوی و هغه هموار زمکی کی چه و تر لوی بیابان لرې لرې کلي پراته او دا شګو بیابانونه به وو هغې کې ورک شوی و وقوت و قوتش نه مانده او خوراک او قوت تې د نه و پاته نه ورسره څه خوراک پاته و څکلو شی او نه ورسره څه قوت خپو کې پاته و چې نور تلی وی درمې چنداش بس څو روپکۍ وې غریب سره بسیار بګردي ډېر وګرځېد د لارې غوښتله بجایې نه برد خو چېرته جای ته ونه رسېد هلاک شد هلاکس هلته غریب مړ شو، یو بوټي لاندې څملاست، په شپه باندې مړ شو. طائفه برسیدن، یو ټولی و، هلته روان و، ترته ورغله، قدرتي هسې روان و چې په ورغله، ورته ویې کتل چې دا خو مړ پروت ده، درمها دیدندش پیش روی نهاده و بر خاک نوشته. در بیابان فقیر سوخ ترا شلغمی پخت به کی نقره خام گر هما زر جعفری دارد دا مشهور زرګر و ډیر یو لوی کیمیاګر و که ټول زر د جعفری وي ورسره که نه مرد بې توشه برنګیرت کام خو سړی بې توشې چې څه ورسره د خوراک شی نه برنګیرت ګام آ غریب قدم اخیستلی نشي در بیابا فقیر سوخ ترا په بیابان کې هغه فقیر سوځېدلي لره یعنی چې له لوږې نه سوځېدلی نو په بیابان کې دغ فقیر ته څه پکار ده شلغمې پوخته به هغه ټیپر پوخ ښه ده کې نوک رې خام د هغه ټوکړې د چا نه سپینو زرو نه چې ښه وږی په بیابان کې د لوږې نه بلکل قدم نشي اخیستلی نو دا یوه د دونه سپینو زرو ګوله پرته ده او یو پوخ ټیپر پروت ده نو کوم دپاره ښه ده هغه ټیپر دپاره د سپینو زرو هغه ټوکړې نه چې ده ښه ده دلته به اوس په سپینو زرو ټوکړې باندې دی اخیر څه کوي دلته خوراک شی چې ده په کار ده سعدي صیب وایي، هرګز از دور زمان نه نالیده ام، چېرته ما هم له ګردش د زمانې نه ژړلي نه دي و روی از گردش ایام در هم نکشیده ام او چېرته ما مخ له د د ګردش د زمانې نه مقصد دا ده چې اخوا دېخوا کړی نه ده مګر وقتې کې پایم برهنه بود سعدي صیب وایي چې یو وخت و چې ما خپې خپې بله وې، یعنې بربنډې وې خپې مې، دونه وس مې نه و چې ما څپلۍ کړې وای یا مې کپۍ کړې وای. سعدي ډېر د غربت ټیم تېر کړی ده، الله تعالی ورته ډېره استغنا ورکړې او باوجود د دې چې شاهانو کې دی ډېر مقبول و، لیکن چېرته ده داسې مطالبې یا داسې هغه د شاهانو نه نه دي کړې. نو دی وایي چې ما ته ډېر خفه شوم چې اوس سعدي څونه یو معزز سړی او کم سې کم څپلۍ دې نشته دي چې په خپو کې دې وای. نو لږ داسې ګیله غوندې راله. لیکن سادی صاحب وایی چی خبره دا وه و استطاعت پای پوشی نداشتم او طاقت تی هغه پای پوشی یعنی چی خپې می په پټې کړې وای د هغه طاقت می نلاره چی سپلی یا کپۍ یا څه شی د هغه وخت مطابق می کړی وای به جامع کوفه درآمدم مسجد دی جامع مسجد دی کوفې ته رالو دل تنګ زړه می تنګ و خفه خو چې ومې لیدل یا که را دیدم یو کس لره ولیدمه که پای نداشت چې خپې یې نه وې غریب کرشېده خپې یې نه وې سپاس نعمت حق بجا آوردم شکریه دی نعمت تی الله تعالی ما په ځای باندې راوړه و بر بې کپشي صبر کردم او په بې سپلیو والي باندې ما صبر وکړ دغسې خبرې نه په دې کې لوی نصیحت پروت چې سړی دې له خپل نه مقصد دا دی چې کا ته سړي حالت ته وګوري په پوه شوې دا نه چې ما ته دا خدای نه دي راکړي بل ته وګوره چې ایخ کېنسته غریب اچه ته خو یو دوه وخته روټۍ خو میندی که نه خیر د چرګان دې نه بل یو روټۍ نه میندی ایخ ته وګوره ایخ ته ولې ګورې چې هغه پسونه خوري کا ته والته وګوره مرغ بر یا بچشم مردم سیر مرغ بریا به چشم مردم سیر کمتر از برگ تر بر خوان است وانکه را دستگاه و قدرت نیست شلغم پخته مرغ بریان است مرغ بریان ورید کړي شوي چرګان ورید کړي شوي یعنی چې سره کړي شوي چرګاني به چشم مردم سیر په نظر دی هغه سړي ماړه کې چې يو سړی موړي خو روټۍ يې خوړلي نو سره سره چرګان ده ته کمتر از برګې تر را برخوان است کم له هغه ساګو نه په دسترخوان باندې دي یعنی ساګ خو کم سې کم معیار دی ترکاري ده خو چې یو سړی داسې وي چې هغه ښه موړ وي ښه مقصد دا ده چي خوراک يې کړی ده نو که سره کړي چرګان په دسترخوان پراته دي نو د خدای خو چونکي مور ده نو ده ته مقصد دا ده چي دا د هغه نه کمې درجې ښکاري د هغه څاګو نه ده ته هیڅ خبره نه وي او چې نورې خوري ورته عجیبه ښکاري ولې چې تا مړۍ خوړلې نور ملګري په لګیا یې ته ښه مور یې که نه چېرته دعوت ته تللی ښه چرګان دې روالي یا دوه په دا کور خپل هغه په چیش لګیا یي نو ته رښتیا ووایه تا ته داسې ښکاري چې دا اوس څنګه خورې، حالانکې روزانه یې خپل ورسره خورې، خو په دغې ورځې داسې عجیبه درته ښکاري. واه که را دستګاه و قدرت نیست ها هیخ کس لره چې دستګاه یعنی طاقت مالی او قدرت نسته ده کوم سړي ته چې طاقت الله تعالی نه ورکړی غریب وي نو ته وګوره شلغمې پخته مرغې بریانس هغه پیپر پیپر دا دته مرغ بریانی د ټیپر ده ته داسې لګي لکه سره کړي شوي چرګان. ما ته یاده ده د استاد محترم نور الله مرقده حضرت مفتی حبیب الله صاحب نور الله مرقده چې ایغ فرمیله چې تاسو علم ولې کچه ده تاسو په پستو روټیو حاصل کړی ده او په حلواګانو مو حاصل کړی ده چې کومه هلته دارالعلوم کې باره غزونه دي چې کوم غزه لاندې ځې دونه دونه قاذورات پراته وي چې وایي تازه سپی به ورنه ځغله ونه وهي مونږ طالبي ووایي مونږ علم ولې کلک نه ده دو فرمیله چې ما ته د خپل استاد محترم شری جامي هغه کیسې هغه د کافیې ځای په ځای هغه اعتراضونه خو څه کوي بلکې کله د سبق ځای ته یادېږي چې افلانکي ځای مو بوټي لاندې ویله لا مو داسې کول دا مونږ ته وایي ولې یادېږي مونږ وایي په کلکو روټیو علم حاصل کړی په کلکو روټیو مو علم حاصل کړی ځکه مو وایي علم چې دا کلک ده په مشقت مو علم حاصل کړی ځکه مو علم چې دا کلک ده او دې کې شک نشته چې چوره علم په مشقت سره حاصل سي نو دوره علم کې چې وي پختګي وي چې څوره په سهولت سره حاصل سي دوره هغه چې وي لکه په اوبو باندې هسې چې وکړي کرښه وکړي نو ده به ویله چې دا به دوره د غنیمت خبره وه چې کله به چېرته بوغنانو هغه دارالعلوم دالته چې بیا جوړ سو مخکې په سټېشن باندې او بیا منځ دا هغه ته راغی دې شهر کې وایي دالته به کله با بوغنان دي د باغبانانو هغو به ټېپر راوړو دغسې یا مولۍ هسې په صدقې کې بیا به مو وچې روټۍ سره چېرته وظیفې باید تقسیم کړې وي هغه سره مو خوړله دغسې پاخه نه دا به موږ ته داسې ښکارېده چې لکه يو څو بد سړي چې کړی يو څو بد کړی نو حقيقت دا دی چې هغو خلکو علم هغه پخته دې وجې نه و چې هغو کوم په مشقت و حاصل کړی و که اوس چېرې په پوزي باندې مطالعه کوله چېرې په ډبل بیټو ته ناست دی اوس بیا چېرته په مطالعې خوند باندې پوهېږي سړی الحمدلله بران شولي څه شکر ده اوس خو بیا تاسو تپوس کو انشاءالله ښه جي حکایت یکی از ملوک با تن چند خاصان در شکارگاه بزمستان از عمارت دور افتاد یو له بادشاهانو نه سره د چو کسانو خاصانو در شکارگاه په شکار ځای کی بزمستان په زمی موسم کی از عمارت دور افتاد له آبادی نه لرې پریوتل آبادی نه لرې پریوتل چېرته لرې شکار پسې لاړل شکار داسې شی ده چې سړی په دې پوهېږي نو چې یاره ما څونه سفر پسې وکړو هلته پته سړي ته لګي چې کلر واپس کېږي دې سړي ته پته لګي نور هلته سړي ته خوند ورکړی زه واپس نو ډېر لرې لاړل او زمی و او یخني وه خدای دې بیا یخني راولي تا شب درآمد تا چې شپه راله خانه دهکانې را دیدن د یو زمیندار کور یې ولیده هلته پټي کې کور جوړ کړی و ارټ یې ورسره لګولی و، ډېر مزدار ارټ و، سره بوټي موټي و، داسې ښه برابر غوندې ځای و. ګفت، بادشاه وویل، خپلو ملګرو ته، شب آ جا رویم، شپې به هلته لاړ شو، تا زحمت سر ما نباشد، تا چې زحمت دې سر دي نه وي، چې سردي مو مړه نه کړي، سړی هلته به لاړ شو شپې لیکن د وزیران نه یي. توبه توبه یا د غټو خلکو سره چمچې نه وي توبه توبه خو به شو دا غټ خلک خپله دونه بد نه دا چمچې چې کومې یو سره که نه هغو دا نه چلېږي چې یاره بل څوک دې سره ملاقات وکړي یا دې څه ورسره هغه وکړي که نه یو لوی غوبل چې جوړ کړی ځکه ضرب المثل ده چې لږي مال و دولت دې بادشاه خو مقعد دې چا سوځي هغه وزیر سوځي مقعد دې وزیر سوځي یکی از وزرا گفت یول وزراو لرا هیغه ورته وویله. د بیګار سړي د دخ کور ته به مونږ څنګه ورسو؟ لایق قدر بلند بادشاهان نه باشد شایان شان دې هغه قدر دې بادشانو دا خبره نه ده بخانه دهکانې رقیق التجا کردن. یو کور دی داسې زمیدار خوارو ذلیل او ضعیف ته التجا کول چې هلته موږ ځو د دغو خیرنو کمرو کې دغې کې موږ څه ملو هغه دا مناسب نه ده د تاسو شان سره مناسب نه ده ملک گفت بادشاه ورته وویله چې کنیم بیا څه وکړو وزیر گفت وزیر ورته وویله همینجا خیمه بزنیم دلته به درته جي خیمه فورا برابره کړو نو خو به سم پوره په سفر باندې تلو سم خیمې به وې، اوس هغه زر زرې خیمه ولګوله او درۍ مرۍ او مقصد قالین د هغه وخت مطابق تکیې مکیې هر شی برابر کړ. لکه چېرته یو مشر سړی تللی هغې علاقې ته، نو ورته ووایي چې یاره دلته فلانی مونږ فاضل له هغه ده که نه دې ته به ورسو، نو څوک یې ورسره وتړي چې نه نه جي یا ریسټ هاوس ته به مه تړ سو له فلاني ځایه دا یو غریب سړی ده هغه ده هغه ده دا کیسې ورته چې کړي جوړې کړي. و آتش افروزیم او جي دلته به اور بل کړو زر زر نوکرانو ته لرګي ټول کړو. دهقان راخبر شد هغه زمیدار په دې خبر سو چې او دا خو بادشاه راغلی دا هغه کډه یې واچوله داسې محضرې کې داش ترتیب کرد چې کوم محضره یې لرل هغه یې ترتیب کړه څه جوارو روټۍ وه څه د غنمو روټۍ یې جوړه کړه څه ترکاري مرکاریګانې خپلې کرلې وي بینډۍ پیاز ټماټر تورۍ مورۍ دا یې پخې کړې دوه چرګان شورول ورسره داسې پټي وو کنه ډېر غټ غټ چرګان وو، يو دوه درې چرګان يې حلال کړل، صفا غوړي وو، کوچکي وو، شملې وې، هلته چې هغې وخت مطابق کومې لرلې دی يې درته ترتيب کړې برابرې کړې. و پېش يې ملک آورد او مخ ته دې بادشاه يې حاضر کړ. و زمين خدمت ببوسيت او ځمکه دې خدمت يې چپ کړه يعني آداب دې بادشاه په ځای باندې راوړل سلام ملام و گفت ورته ويې ويل. چې بادشاه که ته هلته راغلی وای که نه نو تا قدر کې هیڅ فرق نه راته او ما به مقصد دا دی چې قدر ورسره چې و چیک شوی و و گفت ورته ویویله قدر بلند سلطان به دې قدر نازل نه شدی قدر بلند بادشاه په دې اندازې به کم شوی نه و چه قتال ته ما خوا ته راغلی ولیکن نه خواستند که قدر دهقان بلند شود لیکن دی ظالمانو دا نه غوښتله ده د تا وزیرانو چه قدر د دې دهقان به چه سي بلند شي هغه ما عزت یې نه غوښته چه د عزت په انعام د چه سي بلند شي که نه تا قدر په دې کمېده نه تا قدر په دې نه کمېده اوس نور خپله سوچ کو دغه شی نه صابي صاحب داسې حقایق وایي چې څه ووایه که نه سلطان را څخه نې ګفتنې او مطبوع آمد بادشاه ته خبرو ویل د ده ډېر خوند ورکړ شبان ګاه به منزل او نقل کردند و پیر چه زو زو به ورسره شبیال ته لاړل. بامده دش خیلات و نعمت بخشید، سحر ده لره ډیر جامع او نعمتونه وبخشل، څه پیسې میسې ورکړې، څه شیونه یې ورکړل چه دی ته شدی، شنیدندش سادی سوی چه داسې خلقو اوریدله که قدم چند در رکاب سلطان بود، چه څو قدمه په رکاب د سلطان کې و، هغه بادشاه اس ته خاطا داسې ورسره روان و. و می گفت دا یې ویله ز قدر و شوکت سلطان گشت چیز کم ز قدر و شوکت سلطان گشت چیز کم ز التفات بمه مان سرای ده قانه کلاه گوشه ده چې د یو زمیندار کور کې ده مېلمستوب قبوله کړه، نو په دې سره د بادشاه قدر و قیمت کې هېڅ فرق نه راغی. البته کلاه ګوشه دهقان، هغه ګوشه د کلاه د دهقان، هغه د دهقان ټوپۍ هغه چې کوم ګوشه وي دلته هغه، به آفتاب رسید هغه لمر ته ورسیدله یعنی دونه فخر دی کښې چې ته به وایې ټوپۍ هغه هغه یې چه سله لمر سره ولګیدله که سایه بر سرش انداخت چون تو سلطانه چې سایه په سر دې د باندې وغورځوله تا غوندې بادشاه چې تا غوندې بادشاه ور خواته راغی ده خواته متل سو ټول خلک په خبرې په کوي چې او فلاني خواته دلته بادشاه متل سلی وه او داسې ده هغه ده نو ما قدر ورسره چیک سه تا قدر کې څه فرق نه راغی گدایی سه الله حکایت کنن یو گدانا یو فقیر و ډېر سوال کوونکی و هغه خبره بیانوله شي که نعمت وافر اندوخته بود چې ډېر مال و دولت یو ځای کړی و یکی از بادشاهان گفته شو یو له بادشاهانو وویل ده لره همې نماید که مال بیقرار داری یو وزیر ورته وویله بادشاه ورته وویله چې ما ته معلومه ده چې ته ډېر مال لرې و ما را مهمې است اما لره یو کار مخته ده ما یو کار اهم کار ده اګر به برخې ازا دستګیري کوني که چېرته په څه حصې دي هغه مال سره ما امداد وکړي څه پیسې راکه چون ارتفاع ولایت برسد کله چې مالیه دې ولایت ورسېږي چې کله بیا دې ولایت هغه سرمایه زه ټوله که سره خلکو نه وفا کرده شود بیا به درله درکو و شکر گفت آیت او شکریه به دې هم ادا کو خپله قرضه به دي گفت دیګه دای سئول ورته وویله چې په دسوال ډېرې پیسې جمع کړې. ای خداوند روی زمین، ای بادشاه د مخ د ځمکې، لایق قدر بزرګوار بادشاه نه باشد، لایق د قدر هغه معزز او لوی د بادشاه دا خبره نه ده، دست به ما له چومن ګدای آلوده کردند، لاس په مال د ما غوندې یو ګدا سړي سره ککړول. چې دې ما هغه روپۍ روپۍ ټوله کړې ده او په هغې ته دغه خپل لاس څه کوې ګند کوې، دا د تا شان سره لايقه خبره نه ده. که جو جو به ګدايي فراهم آوردام، ځکه چې ما خو يو يو اربش په ګدايي سره جمع کړې ده، نو دا چې تا غوندې معزز سړي لاس ته وردومي دا ډېره بده خبره ده. بادشاه جو ته گفت بادشاه تو الغم نیست اس پروا نشته قلنا نسد به شقوق المبرز خلق ویلا چې دا هغه چې کوم دي دا ګاړه دی هغه چونې دا خو پاکه نه ده هغه چونه چې وکړي که نه هغه نه بعد هغه کوم په مټ کې هغه رش غوندې پاتې سي دا پاک نه ده دا پلیت ده قلنا مونږ ته ویله پلیت دی نسد به شقوق المبرز مونږ څه په کو مونږ د ټټۍ هغه چېرته وتان دي پکې چیران دي هغه په بند کو ټټۍ کې چېرته هغه دي هغې کې لګو مونږ چې جومات کې خو یې نه لګو دا هسې ضرب المثل دې پاره یې څو خبرې نورې درته وکړې بهر حال سادی سے وای شنیدم ما داسې اورېدلې ده که سر از فرمان ملک باز زد چې سر یې له حکم د بادشاه نه آخوا دېخوا که و حجت آوردن گرفت حجت بازي یې شروع کړله و شوخ چشمي کردن او بې حیایي یې شروع کړه بفرمود تا مضمون خطاب را از وی به زجر توبیخ مخلص گردن کردن نو چې کله ده خبره پر روغې نه منله حکم یې وکړ سپیانو ته چې کوم ما مضمون د خطاب دی یعنی ما مقصود ده چې پیسې ونر واخلو په زور یې ونر واخلو وی غره به وچو چاپېړې ورکړې په زور یې ونر واخلې ولې چې په سلا باندې نه خو په زور مقصد دا دی چې بیا لار په سهولت سره کله چي يو کار نه کيږي نو اخير کار سر به بيا بي حرمتي ته سړی چه کوي بيا به بي حر... بيا به مقصد خامخا بي عزتي ته چه کيږي مجبوريږي هر که بر خویش تن نبخشاید چوک چې په خپل ځان باندې رحم نه کوي ګر نه بخشد کسې بروشاید چوک که په ده باندې بخش د باندې رحم نه وکړي نو لایق دي ورسره چې دي لایق دي ګرانو او خبو اوریدونکو او مینوالو که تاسو غواړئ چې دا خپلای رحمان الرحیم بازرگانی را دیدم که صد و پنجاه شطور بار داشت سادی سی وایي چې ما یو سوداګر لره ولیده چې سل او پنځوس اوښان بار یې لرل چه دا د فلانی زمکی چه دا هغه سند دا ای سټامپ دا او دا فلانی زمکی انتقال دا دا فلانی زمکی انتقال دا دار تشوریو و فلا چیز را فلا کس زمین است افلانی شی لرا فلانی کس زمین دا اغی زامین دا فلانی شی می فلانای زامین ده فلانی شی می فلانای زامین ده و گاه گفته که خاطر اسکنداریه دارم او کله به ویل چې خیال می دی اسکندریه شهر ده ساجی داسی می خیال ده چې اسکندریه شهر تلار سم دا ډیر بهترین شهر ده سم کاروباری ځای ده ایغه تلار شم که هوای آ خوش است تیغ دی ابو هوا وایي چې ډېره مزېداره ده باز گفته بیا به ویل نه نه نه ځه که دریای مغرب مشوش است چې وایي چې د مغرب دریا چې کوم هغه غوټ دریاب ده که نه سمندر آ ډېر زیات خطرناک ده یاره نه ځه بیا یې ورته ویل سادي یا سفرې دیګر در پیش است سادي یو سفر مې بل مخته ده دوا کا اگر آن کرده شود بقیت عمر خود به گوشاب بنشینم که آن سفر زه وکړم بیا به باقی نور ټول عمر زه خپل په ګوټ کې کیناست و قناعت کنم او صبر بکوم گفتم سادی سوی چه ما ورته ویلا آ کدام سفر است هغه کوم سفر ده چه آ کوم سفر ده گفتم آن کدام سفر است؟ هغه کوم سفر ده؟ گفت دوله گوگرد فارسی خواهم بردن به چین دا د فارس وطن گوگرد چې کوم ده هغه مې زړه غواړي چې دا مې چین ته یوړی دا د فارس وطن ګوګر دا یو قسم دارو دی دا ټوپکو کې اچوي دا مشهور دی دا مې چین ته یوړی که شنیدم قیمت عظیم دارد داسې مې اورېدلي چې هلته ډېر زیات قیمت لري. و کاسه چینی بروم آرم ادی چین پیالې پلیټونه لوښي دا د چین مشهور دي مخکې به دې شیشې پلیټونه و هغه دې سپین سپینه قیمتي پلیټونه دا د چین مشهور دي چې دا مې زړه غواړي چې دا مې چین نه روم ته راوړی حلب وطن ته راوړی د حلب شیشې مشهورې دي دا غمي ممي د شیشې و آبګینه حلبی به یمن آمې بیا یمن ته یوړی یمن چادر مشهور دي برد یمانی ورته وایي و برد یمانی به پاریس او آمې بیا یو ځای نه راواخیستلی که نه بوجونه مې ډک کړی هغه مې بیا پاریس ته راوړی نو دا اوس زمانې سفر نه دي اوس خو جازونه دي یوه کال کې دا ټول کولی شي نه نه هغې زمانې سفر چې پیدل په اوښانو به و اوس ته خپله اندازه کوه و از پس تر کې سفر کنم ا دې نه بعد به بیا زه سفر پرېږدم دې نه بعد به بیا نه و به دکانې بې نشینم بیا به یو ځای ګوټ کې ناست شم په یو هغه کې او بس سفر یې به پرېږده. انصاف از جنس مالی خلیا چندا فرو گفت که بیش طاقت گفتنش نماند سعدی صاحب وایي چې دونه خرافات یې ویله که نه چې دې نه بعد بیا نور خبرې غریب کولای نه شوی دونه ستړی شو لکه مونږ چې په حجت الله ستړي شو خبرې اوس نه شو کولی گفت ای سعدی تو هم چیزې بی گفت اخر یې ماته وویل چې نصادي ته خو څه وایه کنه یاره ناست دی څه خبرې نه کوې ته خو څه وایه تو هم چیزې بګو از آنها کې دیدهیي یا شنیدهیي له هغو خبرو نه چې کوم تا لیدلې یا دې اورېدلې ته خو څه ووایه کنه مېلمه راغلی ګفتم گفت چشمِ تنگ دنیا دار را یا قناعت پر کند یا خاک گور ما دا ورته وویل ها شنیدستی چې هغه تا اورېدلی دي چې په صحرا دې غور وطن کې دا د یو ځای نام ده هغه په صحرا کې تا اورېدلی دي بار یو واری سالاری یو سردار بیفتاد از ستور پریواتل غوینا هغه خپل سورلۍ نه هغه نه چس ار پریوات گفت وی ویلا چشم تنگ دنیا دار را چه سترګو تنګو د دنیا دار سړی لرا یا قناعت پر کند یا خاک ګور د دنیا دار سړی هغه تنګ سترګې چې دي دا به یا صبر ډکوي او یا به یې بیا د ګور خاورې ډکوي چې سږو یې سترګې ډکې شي هله به دی مړېږي هسې حریص سړی مړېږي نو ما دا ورته وویله یعنی سم مقصد دا دی چې په پوه مې که چې اوس ته دونه حرص اخیستی یې که نه ظالمه سادي صاحب ډېر حقګو سړی و خو انداز د خبرو به یې داسې و چې داسې به یې کیسه سړي ته وکړه که نه په پوه به یې کړه او بیا به یې هسې وخندل کیسه به یې لکه ګپ ته واړوله چې لکه ګپ مې هسې لګاوه ګپ شپ به جوړ کا ښه به سړی په پوی که چې ودره سم به برابر که ښه جی حکایت مالداری را شنیدم که به بخل اندر چنا معروف بود که حاتم طایی بکرم سادی سے وای چې یو مالدار بابت کې مار ویدلی دی چې په بخل او په کنجوسی باندې داسې مشهور و لکه حاتم طائی چې په سخاوت مشهور و دی په بخل کې داسې مشهور ظاهر حالش به نعمت دنیا آراسته ظاهر حالت تی د په نعمتو د دنیا سره خیسته و مالدار ښکارېده خو دولت ورله الله تعالی ورکړی لیکن و خست نفس جبلی همچنا دروی متمکن لیکن هغه خساست او کمینګی دی هغه طبعی هغه طبعی خساست همچنا دروی متمکن همدارنګه په ده کې ځای نیولی و دونه حد ته په بخل کې رسېدلی و تا بجایې رسیده یعنی په بخل کې دونه حد ته رسېدلی و چې نانې را بجانې از دست ندادې چې روټۍ لره به یې په روح سره له لاس نه نه ورکوله یعنی جان به یې ورکاوه لیکن روټۍ به یې چاته نه ورکاوه، جان به یې ورکاوه خو مقصد دا چې پیسې به یې چاته نه ورکولې. د روح نه پیسې ور خوږې وې او دونه حد ته رسېدلی و په بخل کې چې که بالفرض والتقدیر هغه عین مشخصه پیشو د ابوهریره صاحب راغلې وای چې هغه څومره برکتي به وه چې حضرت ابوهریره صاحب ګرځولې وه و گربه ابوهریره را به لقمه یې ننواختې او پیشو دې حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه لره به یې چېرته په یوې لقمې باندې نوازش کړی نه و، هغه ته به یې چېرته یوه مړۍ ورکړې نه وه. و سگ اصحاب کهف را استخوانی می انداخته او دونه کنجوس و چې که بالفرض د اصحاب کهف ول سپی راغلی وای که نه چې څونه یو برکتي سپی و هغه ته به یې هډوکی غورځولی نه و هغه ته به یې هډوکی نه و غورځولی بهرحال فی الجمله خانه اوره کس نه دي دی حاصل د خبرې دا ده چې کور یې چا نه و لیدلی در کشاده چې چیرې دروازه کولا وي چا یې د کور او د بیټک دروازه کولا نه وه لیدلې و سفره یې اورا سر کشاده اچا یې د دسترخوان هغه سر غوړېدلی نه و لیدلی چې دسترخوان یې چېرې خور چي په بېټک کې پروت وي دا به یې چېرې لیدلی نه و کالونه تېر شوه دارې دیرې به خلک په تېرېدل را تېرېدل دا به یې نه و لیدلی دغه حد ته چې و په بخل کې رسېدلی و درویش بجز بوی طعامش نشمی دا شمیده والخنسخه ده نه و بوی کړی دغه بوی به په ورغی خوراک په غریب سړي چې دی نور به خوراک لیده نه مرغ چرګان مرګان وغیره چې و پس پس نان خوردنې او له وروستو د روټۍ خوراک پې دنه به ریزه نه چی دی چېرته یوه ریزه نه وه ټوله کړې یعنی ده به دونه په احتیاط خوړله که نه او دونه په هغه چې يو توکر يې باندې ونه زيات کېده چې چېرې کوترې يا چېرته چرګانو مرغانو مرغانو څه وای اوچت کړی وای دغې درجې هغه و حاصله خلاصه د خبرې دا ده بابا جي وايي شنیدم که به دریای مغرب راه مصر پیش گرفته بود ما اورېدلي دي چې په سمندر دی یعنې دریای اعظم چې کوم دي ایخ په سفر باندې لار د مصر یې نیولې وه ته مصر ته ته و خیال فرعوني در سر او هغه خیال د فرعوني یعنی تکبر او د ګمراهي آی په سر کې و مصر ته روانو په سفر چیرې حتی اذا ادرکه الغرق تر دې چې غرقېدا تمینه کې کشتۍ ورلاندې واړېدله چوکی چه زړه موافقت نه کئ شرطه همه وقت تی نبوت لایکی کشتی هغه هوا نرمه خوږه هر وقت دا لایکه دی کشتی نه وی بلکه کله دی کشتی مخالف کشتی یو پله روانه وی هوا بل طرف نه پرایزی کنه رب سی چی وای رای حاصل خلاصه دادا دست دعا براور دال تا خوی لاسونه دست دعا براور لاسونه در تا پورته کړه و فریاد بی فایده کردن گرفت او فریاد بی فایده کول شروع کړ فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین درجه مصداق شو خو دلته څه فایده لري دعاګانې دستی تزرع چسود بنده محتاج را دستی تزرع چسود بنده محتاج را وقت تی دعا بر خدا وقت کرم در بغل وقت دعا بر خدا وقت کرم در بغل لاس ته عاجزي څه فایده لري بنده محتاج را یو محتاج سړي لره وقت دعا بر خدا چې په وخت دعا دې خدای ته نیولي خدای نه دعاګان وقت کرم در بغل او کله چې د سخاوت چونکه ای خان از تو خواهد مان خشت از سیم و خشت از زرگیر چې خدای درله دولت درکړی ده از زر و سیم راحتې برسه نو د سرو زرو او سپینو زرو نه راحت خلکو ته ورسوه یارانو دوستانو نه خیشتن هم تمتعې برګیر او په خپله هم ورنه څه فایده حاصله کړه مال و دولت خو دې پرۍ خپله یې وخوره په یارانو دوستانو یې وخوره ولې چونکې ای خانه است و خواهان مان هر کله چې دا کور د دنیا له تانه پاته کېدونکی ده خامخا پاته کېدونکی ده خشت اسیم و خشت الزرګیر یوه خشته د سپینو او بله خشته د سرو زرو فرض کا او داسې کور دې ونه جوړ کړی چې یوه د سرو زرو خشته یا یوه د سپینو زرو بیا به هر حال دا کور د دنیا یعنی دا دنیا تانه چې ده پاته کېدونکې ده نو خو بیا فایده ناکه خبره دا ده چې خپلې وخوره په یارانو دوستانو باندې چې کا وخوره صرف دا نه چې خپلې وخوره خور د همه به کې به یاران خوری خورد هما به کی به یاران خوری خاک برا خورد کی تنها خوری شمع مویل کنه هغه کې دا شعر ده خورد هما به کی به یاران خوری خوراک خو هغه شته چې په یارانو دوستانو یې وخورې خاک برا خورده کې تنها خورې په هغو خوراک باندې د خاورې چې یوازې ورته ناست چېرته د کنجوس سړی که نه چیرته په یوه کونج چی زر وته چینی یا چی نور ملګری کله کمری کی نه یا زر هغه صندق نه چه شی راوړی چیرته نی نی نی زر غلی او نروازی کړه پیشی غوندی کپ کړوپ په چیز دی نه نه یارانو دوستانو باندی وکړه مزه کوه اور د ان کی در مصر اقارب در اقارب درویش داس راویانو داسې ذکر کړی چې په مصر کې خپل خپلوانو ډېر غریبان وو خپلانې ډېر غریبان وو چه کله در تیاری مړ شه بعد از هلاک وی ببقیت مال وی توانگر شدن بعد له هلاک ددنه په باقی مال دده سره توانگر شو و جامه های کهن به مرګ او بدریدن هغه زړې شلېدلې جامې د ده په مرګ باندې درته سمې وشلولې و خیز و دمیاتی به عوض آب بریدن او دا قیمتي د رېښمو کپړې د هغه په عوض کې دکاندارانو ته ورله چشا بس درته کټ سم مال ورته په میراث کې پاته شو سادی سے وای همدرا هفته یکې را دی دم په هغې هفتې کې د خپلانو کې ما یو ولید برباد پای په داسې اس باندې سورو چې هوا غوندې خپې وي یعنې سم تیز رفتار اسې کړی روان برباد پای روان و غلامې پري پيکر در پئې او دوا او يو شايسته غلام هغه ورپسې چه ورسره وه دا يو شغلونه يې کول. وه که گر مرده باز گردیدی وه که گر مرده باز گردیدی بسرای بسرایو قبیله و پیوند رد میراث سخت تر بودی واري سارا زي مرګي خيشاون ادا شعر دا بل وجمي چې ویله د وه کلمه دی افسوس ده وای که چیرته خو مړی بیا واپس دنیا ته راتلی وه گر مرده باز گردیدی که چیرته مړی بیرته واپس کېدلی به سرای و قبیله او پیوند هغه سرای ته خپلې قبیلې خپلو اقاربو ته بیا واپس کېدلی رد میراث سخت تر بوده نو چې د دوی ته کوم میراث حاصل سلی دې رد کول به بیا ورته سخت زیات و وارثا را وارثانو لره زه مرګ یې ښې شول له مرګ د خپلو نه د خپلو مرګ به ورخواته سخت نه و خو د میراث بیا واپس کول به ورخواته چه سخت و په سابقه معرفتی که درمیان ما بود از تینش گرفتم و گفتم په سابقه معرفت چې د ده او د ما په مابینځ کې مونږ کې و، مونږ سره مخکینی تعلق و، آستی نش ګرفتم و ګفتم، داسې مې لستونی ونیوی او ته مې ویله چې ورجه بچیه مزې په کوو. سدی صاحب خو ډېر ګپ شپی سړی و، سا مې ورته وخندل، لاس یې وټپاوه چې ورجه بچیه مزې په کوو، مینده مو که د خبیث نه خواړه چې مزې په وکړو. یې ورته وخندل، ورته یې ویل، نې لګولې، نې هلته به ورغلو، مېلمستوب به مو یې نه کوله، خپلان یې و که نه. بخور این کثیرت و سرمر کافر و مایه گرد کرد و نخور وی خورا این اکثیرت و سره مرد اکره سړیا وچ سړی سړای وی خورا خوند تر واخله که آفر و مایه گرد کرد چې ایغ زلیل خو جمع کړه وانا خورداوی نه خوړله نو تاسو خو مزې په وکړو کنه تاسو خو چکو مزې نو دا چې دا صندوق ته یې واچوه پیسې یې ویې ګڼه یا خو مدرسې وال دونه چېرته چاته ورکوي چې صندوق کې یې ګڼلی شي یقین ومنه چې راخلو یې کاپۍ په څېر واخلو له مخکې نه چې دغه دکاندار دوره دغې سودا دوره دغه شی دوره دوره چیني یې دوره فلانی یې دوره فلانکۍ قرضه ده ایسته یې حساب کړو بیا مال بیا به ورته بیا اخلو بیا پنځلس سوه لا دوه زره به ورته چه واخلې قرضه بیا به میاست په ورچلای نو دا خوند موږ ته کله نه ده چې دغو ته به خوند ورکوي دا ډېرې داسې مرتبې جیب کې شي که نه چې باز یې که نه زړه یې ورسره خوځي ښه جي وایه ورپسې بند الله الرحمن الرحیم سیاد ضعیف را ماهی قوی بدا مفتاد یو ښکاري و د کبانو ښکارې کاوه هې چی پړن شی او ماهی قوی بدام افتاد او یو خوږ کب یې په لومې کې درته پرېواته په هغه دام کې و طاقت حفظ آن نداشت طاقت ته ضبط ته هغه ونه لاره چې تم کړی وای راټینګ کړی وای ماهی برو غالب آمد و دام از دستش در ربود هغه کب غالب پر راغی کبانو کې خو ډېر غټ هغه نهر نه خو هغه خو اوبه د نهر راغلې وې غلام یې ځان سره چکه یووړه دام هر واري کب راړي خو دې ځل ماهي ای بار رفتو دامه به پورت کب لاړه او هغه دام یې ځان سره په پسې چکه یووړه سیاد نهر بار شکارې ببرک باشد که یکی روز پلنگش بدرد ښکاري هره ورځ ښکار نه حاصلوي کله کیدای شي تلی به ښکار ته یي او خیال به نه پړانګ او چیته به راشي دی به درته چکي وشلی دیګر سیادان دری خوردن نور ښکاریان چې ورغله که نه یا خدایه تا دونه خو ټینګ کړی وی یاره مونږ ته دې نارېر کړی وی که نه اوف او دا کیسې یې کوه لکه د ښکاریانو چې څنګه عادت وي ملامته شکه ځان سره ملامته کاوه چې نه خدای دې چې کنه دونه خود یاره مونږ ته به دې نارېر کړی دونه دې نه شوی ټینګولی وای د خدای بنده که چونی سیدې دردامت استاد چې داسې ښکار دې په لومې کې نښتی و نه توانستی نګهداشت داشتن او تا نه وکړه چې په حفاظت کې دې لرلی وای که نه گفت سیاد ورته وویله ای برادران نه ورونو چه توا کرنا زما سکړی وی که مرا روزی نبود و او را همچنی روزی مانده اصل خبره دا ده چی دا دما په قسمت کی نه وو او ده روزی لا نوره چه وه پاته وه ځکه ضرب المثل ده صیاد بی روزی ماهی در دجله نگیرد چی کوم ښکاری بی قسمته وی بی نصیبه وی هغه کبان په دجلې دریاب کې ونه نیسي حالانکه هغه کبان مشهور دي چې خامخا ښکاري لاړ شي څه نه شي و ماهي بې اجل بر خشکي نمیدد او چې کب وي خو چې کله یې روزي پوره نه وي نو په وچې ځمکې باندې بیا نه مړېږي یعنی داسې یو ضرب المثل غوندې ده چې به هر حال هر شی چې کوم قسمت وي هغه به سړي ته رسېږي قسمت نه زیات شی هغه مقصد دا دی چې سړي ته رسېدلی نه شي دست و پا بریده هزار پای را بکشت يو کسو لاس خپې دوه سره پرې و صحيح معنی يې دا ده څوک دې نه لوړ مراد کوي چې هغه نه لاس يې نه خپې نو لاس خپې دوه سره پرې و سټکي غوندې وغريب او يو هزار پای و هزار پای دا يو چونجی ده زنځه ورته وایي مونږ ته زنځه وایو ډېرې خپې دغه یې درته مړه کړه په ورړېدلی به یې داسې به یې ځان خورې مږلی ایله څه چل سره به یې مړه کړي صاحب دلې به روبي ګذشت یو صاحب دل سړی هلته تېرېده و گفت ورته ویې ویل سبحان الله سبحان الله با هزار پایې کې داشت سره د دې چې زر خپې لرلې زر خپې نی دا هسې کثرت وي هزار پای ډېرې خپې بیا دو فارسي بانانو ته هزار پای وایي سبحان الله سره د زرخ پوچ لرلې چون اجلش فرا رسید خو چې نیټه یې ورسېدله که نه از بې دست و پایې ګریختن نتوانست نو له داسې سړي نه یې منډه نه شوی واله چې ایغ نه لاس وانې خپې وي نو چې کله سړي نیټر ورسېدي که نه بس هر شی معطل سي هر شی چې سي معطل سي چو آید کمانی کیانی نباید کشید چو آید ز پی دشمنې جاسي ته کله چې ورسېږي له وروستو طرف نه هغه دشمن چې هغه روح باندې ظلم کوي او روح سړي نه اخلي ببندد اجل پای مردې دوا وتړي اجل خپې د سړي پرېدونکي د منډې ترپ وال سړي هغه عجلې خپې چې کې وتړي نسي پرېدلای غرب غروب اوته خپله ورته څملي غريب اوته ړنګ شي درا دم کې دشمن پيا پي رسيد په اغ حالت کې چې کله دشمن ورستو سړي په سر ورسېږي بیا به د مشین کې ګولۍ یخې شي لا به دغه منځ کې به بند سي لا به څه شی پکې خراب شي کیسه سړی نه ټوله خرابه شي چې کله دې نیټه پوره شي کمانې کیاني نه باید کشي هغه د کیاني کمان چې کوم دي دا قیمتي اعلی لیندې دي نه باید کشید هغه بیا سړی نسي راکاږلی چې هغه راکاږی په ویولې یعنی مشین به در سره یي خو چې بس لاس دښمن تر باندې برابر سي تا نیټه پوره یي که نه ده وال به کار تر باندې وکړي تا ته به لا ګولۍ پکې هغه شي لا به یې ستن خرابه شي یا به یې چېرته ګلوټ کې څه فرق راشي دونه يو چل په وشي چې خبره به دې بند شي هسې په مسلې مسله خلاص حکایت ابلهې را دیدم سمین و خلعتې ثمین دربر یو احمق لره مې ولید چې ښه سورب و او جامه قیمتي په اوږو باندې وه و مرکب تازي در زیر او ښه تازي اس باندې سور و و قصبې مصري بر سر مصري پټو او شال په سر و لکه ګنده خط چې په زرو اوبو دې لیکلی وي، ښه ګند خط وي که نه، ښه ګند خط وي یا لیکلی په زرو اوبو وي، داسې ښکاري، داسې ښکاري. عجیب تمثیل یې نه دی ورکړی؟ قد شابه بالورا حمار عجل جسد له خوار بس څه به وایې خر ده خر خو مخلوق سره مشابهت راغلی انسانانو په شکل کې ده عجل جسد له خوار عجل جسد له خوار گفت آن یک طلعت زیبا به از هزار خلعت دیبا دانایان وایی نورالهدی مولوی صاحب چی یو شایسته مخ دا له زرو هغه جامو د دیبا رخمونه چه ده دا بهتر ده یک طلعت زیبا که پایگاه بلندش ضعیف خواهد شد وراستانه سیمین به میخ ضرب زند وراستانه سیمین به میخ ضرب زند گمام برک یهو دی شریف خواهد شد چې نسب لحاظ سره سړی بزرګوار وي دا که غریب سی دا خیال مه کوه که پایګاه بلندش ضعیف خواهد شد چا پایګاه اور مرتبه د شرافت بلند دی دبا ضعیف خواهد شد دا به چه سی ضعیف شی دا به چه سی ضعیف شی وراستان سیمی به میخ زر بزند او که هغه چوکټ تی سپینو زرو په میخ